ما پسې اوس چا قرات مو کړو نو نو چا قرات نکول فقال فقال رجل نعم یا رسول الله نو قال اني اقول مالي اناز القران زوام چې دا قران ما نه راکشتي د دې سوجه د خخه د دغه وجه ده دا د صلات جاری واقعا دا د ګور صلات جاری عنوان اخل امام ابو داود رحمت الله علیه جارن قرات کې دا ان صرف من صلات جار فیا بالقرات دا کما خام مزد د ماسکر مزد د سار مزد بس صحابه منی شو خو غیر مقلد نه منی کی موږ څه چلو لوړ موږ سره شته ده نه او دی منی کېږي نه صحابه منی شو صحابه د پیغمبر منی دوی نه منی خوشوی صحابه د پیغمبر خبر اوري او دی بالکل نه پساوګل نه اوري فانتهى الناس من شو حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ای ابو رضی الله عنه وای ابو رضی الله عنه فرمایي چې نبی اسلام دا دوی نفنت الناس عن القراء من شو فانت الناس او دا څوک وای زهری وای فانت الناس کابو رضی الله عنه وای لاندې ګوري قال معمر عن زهری قال ابو هريره قال زهری نه دی ویل قال ابو هريره ابو رضی الله عنه فرمای فانت الناس دا کلام د چا دی د ابو رضی الله عنه نبی اسلام دا شوی نو فنته الناس دا چاوی قال ابو هريره ابو هريره رضی الله عنه فرمای فنته الناس دا خدای لیکل صفا قال د برفاعل ابو هريره قال ابو هريره فنته الناس قال ابو هريره فنت الناس ابو هريره جل ان فرمایي چې خلق من شو بیا په صلوات جاریو کې د لوستلو د قرات نه فنت الناس ابو هريره جل ان فرمایي وقال عبد الله بن محمد الزهري من بايرم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمه لم اسمعها زما په خبر ځان پوي کوي فقال معمر انه قال فانت الناس وتكلم الزهري بكلمات لم اسمعها امام الزهري کلام کول ما و نه رید شوې نو معمر وی انه قال فانت الناس ابو رضی الله عنه فرمایي چې فانت الناس نو دا فن تنس مقوله د شاده د ابو هريره جلنه مخکې قال ابو هريره کې ابو هريره ته قال لپاره فاعل دی مالی اناس ورواو لاوزاعی عن الزواری دی واز نه قبلې دی پیغمبر واز نه قبلې نه تاب سره قبول کی فتعز الناس وعز او نصیحت قبول کړ نبی اسلام ویلو دا صلوات جاریه او چې قرات مو کوي نو صحابه وعظ واغس او غیر مقلد وعظ نه مانی د پیغمبر تقریر نه مانی استاب ز وعظ مانی د خپل مجتهد ته د دې چا نه مانی فتعز المسلمون بذلك څنګه وعظ واغس خیر کوي فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم دا شو وعظ واغس غیر مقدس وای کنه وای امام به وای دی به وای دی بالکل وعظ نه قبلې دی پیغمبر وعظ نه قبلې مجتهد دی فتعز المسلمون ای مسلمانانو له عبرت اغستل پکار دي خو دا خو داسې بلاګان دی بالکل عبرت نه د پیغمبر وعظ نه مني فتعز المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجر به صلى الله عليه وسلم لنده خبرنا له اما تشرک دا دا قال ابو هريره د چا قول دی قال ابو هريره فنت الناس قال ابو هريره پښې اوس یو بل ته دا فن تناس امام الزاری ویلي قال ابو داود وسمعت محمد بن يحيى بن فائق قال قولوا فانتهى الناس من كلام الزهري مخشمون قال ابو هريره فانتهى الناس چا کلام دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کلام دی یا وای چې امام زاری دروغ ویلی دی یا وای چې رښتیا ویلی نو چې رښتیا ویلی بیا زمون خبره شو یا وای چې دروغ ویلی دی نو بیا امام زاری ته دروغجن وای په خبره پوه شوې کنه زد اول خدا قال ابو هريره صفه لفظ ده قال ابو هريره یو کس وی امام دا کلام دا بورنه ده کلام ته امام زواری دی دا ټیک شو خو امام زواری دا کلام مطابق د واقع ویل دا او که غیر مطابق د واقع که مطابق د واقع ویل دا نرشتیا خبره ده او که غیر مطابق د واقع ویل دا د امام زواری د دروژن وای په خبره پوه شوي وکړه امام الزاری خبره یې کدی دا د ابو رزل نه خبره خبره دغه دا فنت الناس بیا د نبی اسلام وینا نه بعد په صلوات جاهریه کې قراءت مقتدیانو نه کړي نو ته ولي کوي په صلوات جاهریه کې ګوره د امام ابو داود طریقه شو مخکې باب کې خو صلوات جاری او کې قرات نه د پکار اوس صلوات سریه کې هم نه د پکار بس خبره ختمه شو اوس کوم ځای کې کوي نه په صلوات جاریو کې شته او نه په صلوات سریو کې قال قد عرفت ان بعضكم خال جنيا را کشکول کوي انت القران نه وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن ابي العدي عن شيخ سعيد عن قال ان بعضكم خال جنيا نه صلوات جاریو کې نشته صلوات سریو کې نشته قرات نه صلوات جاریو کې نه صلوات سریو کې دا امام ابو داود رحمت الله علیه د کوم بابن متعلق ذکر هغه مونږ کړو یو روایت د عباده بن ثابت رضی الله تعالی عنہ او دې لپاره مزید دلایل موږ ان شاء الله سبا وو دې ځان سرجمه کوي د قراءت د مقتدی خلف الامام نه په صلوات جاریو کې شته نه په صلوات سریو کې او په دې باندې الحمدلله قران مو تایید کوي د مسلک د احنافو احادیث صحیح او متایید کې د مسلک د احناف او عقل او مشاهده او متایید کې د مسلک د احناف او بلکې دا ویل چې د مقتدی خامخا قرات دی وای کلین مز نه باطلی امز باطلی دا تفسیر مذهب دی او چا دا مذهب باندې زیاب او چا کړل